په کار خداوه چې د خطبه تر خلاصېدلو وروسته مقصد د دغه فن هغه تصورات تصدیقات نو په تصورات تصدیقات به شروع کړی وای دا د لفظ بیان د دلالت بیان دغه خبر سره د دې فن د مقاصد نه دی دا اشتغال به مالا یعنی ویل کړی دا را وجه د راوړلو د دې بحث د لفظ د دلالت دا یې ویل کړی د دې لفظ موږ وایي موږ د باس د لفظ ته دلالت د دې دراوړلو وجه دا دلته ولې راوړي مقاصد د دې کتاب استورات پستیکات د لفظ بیان خو من چین نه کی نه د دلالت بیان کی تا دا په مخ راخستی یو او دویم نو بیا طالبانو چې دا د لفظ او د دلالت بیان دراوړلو اثبات ترته وکړو بیا نو دا دلالت کوم اقسام دی هغه اقسام براته ذکر لفظي دلالت دی غیر لفظي دلالت لفظي دلالت بیا په خپل ځان کې وضعي دی طبيعي دی عقلي دی او مجول هغه غیر لفظي دلالت هغه ام وضعي دی طبيعي دی عقلي دی نو بشپړ اقسام نو باره دا د دلالت اقسام چې دا شپږ په دغه شپږو کې دا یوې چې د لکه لفظي وضعي دي هغه باره و دغه درو ته ویشل کی چې مطابقي ته زمني التزامي دي طالبان داغه تقسیم به بارنه و دغه ته خیر خو چې پلامو د دې لفظ دراوړلو وجه ثابت کړ بیا به نو هغه تقسیم کو د تقسیم بعد بن وباره مجول دا هغه دلالت هغه تعریف امراته وکړو دلالت تعریف هم او هغه اقسام به ام ذکر کوم اقسامي او مد نظر کوم قسم دی داغه به تعین وکړي بعض ته الفاظ او د دلالت چې راوړي دي مخ تر مقاصد وجدات مقاصد ختی منی چې تصورات تصدیقات طالبان مقاصد تصورات طالبان تصورات تصدیقات تصور چې دی هغه مرکب دی موږ د ذاتیات او د عرضیات نو چې ذاتیات او عرضیات ونه پیژنم تصور پیژندلای سم تصور جوړ دی یا د ذاتیات یا د عرضیات یا د دواړو ولې تصور به یا حاجی تام یا به حاجی ناقص یا بر اسم تام یا بر اسم ناقص هغه تر دې ذاتيات او عرضات وتلې دي یا نو د قول شاری پیجندنه موقوف پر ذاتی او عارضی د ذاتی او د عارضی پیجندنه موقوف د پر کلی باندې ولی خو ذاتی او عارضی ته دا کلی ویشل سوی کلی و نه پیجنم ذاتی او عارضی پیجنم دا توري غلط تی به فوسر دی وای دا زم غلط نو مرول هغه د کلی پیژندنه بیا موقوف د طالبانو پر مفرد باندې هغه بیا موقوف پر مفرد باندې ولی په دې تقسیم سوی مرول ودی کلی وجوزت هغه مفرد دی طالبان په پیر او د مفرد څخه خو لفظ مفرد مراد او د لفظ مفرد پیژندنه بیا مړول په دلالت باندې کیږي چې دلالت نه پیژنم نو لفظ مفرد پیژندلای سم یا ولی خمرول که جز د لفظ دلالت پر جز د معنا نه کاوه دغه مفرد دی که جز د لفظ دلالت پر جز د معنا کاوه دا مرکب دی نو خود دغه لفظ مفرد و مرکب پیژندنه بیا بیا دلالت نشي کېدلی نو مجبور یم د لفظ او د دلالت بیان به یوار کوم بیا به مقصود ته ځم مقاصد ته سورات تستیقات ته سورات مول مرکب د ذاتی او د عارضی سره ذاتی نو پر موقوف سپیجندلې پر ذاتی عارض د ذاتی عارضی پیجندنه موقوف پر کلی باندې ولی کلی تقسیم سوی ذاتی و عارضی ته د کلی پیژندنه موقوف ده طالبانو پر لفظ مفرد باندې ولی خو لفظ مفرد ویشل سوی دی و کلی و جزیف د لفظ مفرد پیژندنه موقوف پر دلالت باندې ده چې دلالت و نه پیژنم لفظ مفرد پیژندنه سم یا نو دلالت وایي و چشت طالبان دلالت طالبان وضع کېدل د شي دي په داسې حال باندې چې لازمي چې د علم څخه د علم پر شي آخر باندې چې پر د علم راوستي پر بل چا علم راتین و دی دلالت هغه شی پر دغه شي دلالت کوي اصطلاح کې دلالت هغه ته ویل کیږي په لغت کې هغه ته ویل کیږي نو دی وای ثم لفظ دال بالوضع بار وای خیر هغه وضع خو بنو بیا ورسته ګور نو دغه لفظ دال چې دی طالبان دا دلالت چې دا نو عبارت دوه ډول دی یو لفظ دی یو غیر لفظ دی دلته خو نو موږ غیر لفظي پرې شي دي لفظي په مخرا اول دوار خو نو دلالت په اصطلاح او په لغت کې وپیژني لفظي او غیر لفظي لفظي دلالت وجه ته ویل کیږي چې دا لفظ د دا نه دغه دا نه د تشخیخري طالبان چې دغه دال ځنی وانه چې دلالت کوي دغه دال دی کدا لفظي او مبارمر دلالت لفظي دی کدال غیر د لفظ سو دا بنو غیر لفظي لفظي دلالت په خپل فزان کې درې قسم دي لکه شبر چې ذکر کړی یا به وضعي وي یا به طبيعي وي یا به عقلی وي د وضعي مثال لکه دلالت ته زید پر حیوان ناطق معاذر تشخص زید وازه د دغه معنا د پاره او دلالت کی مرول هغه وضعي دغه دی لفظي مرول عقلی بیا لکه لفظ د دې چې مسموع من وراء الجدار څخه د دې دیوانه درشاد دی بیز لفظ واوی دی بیز لفظ محمل دی معنا نه لري عقل دا وایي چې دا دیز لفظ دی چا صادر شو دلته ولاتسته کني دا لفظ په خپل معنا نه لري طالبان په پیر معنا لري نه لیکن جنی معلومی دي عقل وایي دلته لاتسته هغه دلالت لفظي تبعیدیا لکه دلالت د اح اح پر هغه وجه د صدر خاطر پیش ده نو مر التبع تقاضا د دې کی چې وجې سینې ته درد حاصل سي د ټخا تاجر کی په پیر هغه غیر لفظي هم درې قسم دی ولو کمیر کې بیا سید وا قسمه یبو یو هغه بیا ردونه پر کی دا غیر لفظي چې دی هغه هم درې قسم دی طالبان وضعي دي او عقلي دي او طبيعي دي د وضعي مثال یې لکه دلالت د دوال اربعو خپل معناګان شاغه هغه عقد دي نسب دي اشارات دي خطوط دي عقد عقد دغه د بندونه نه دي دا د ګوتو بندونه دا عقد په دې حساب یا نسب دي نسب دا ته وایي چې دا لوهې یو ځای مرول چې کړي نه یا اشارات چې اشاره کوي یا خطوط چې دغه خطونه نه دي دا مر الفاظ نه دي لیکن وضع یې د معنا د پاره سوي هغه وی کني او ملول هغه دلالت غیر لفظي تبعین و بیا لکه حرکت د دې قوت د نبض یا د ضعف د نبض چې دلت پر قوت د مزاج یا پر ذوق د مزاج کې دا بیا هغه دلالت کی مر الغیر لفظی تبعیدی طالبان او هغه دلالت چې غیر لفظی عقلی بیا لکه دلالت د دخان پر نار باندې د دخان څخه می دا دال خې مخ په فوری دا دال خې الف نون نه دی مراد دخان دا خو لفظ دی استوا دا خو د لتی غیر لفظی نو صدا خو لفظ دی دخان چې پر ور دلالت کوي یا دا د دخان لفظ هغه مصداق می مراد دی چې دا د په فضا کې پورته کیږي بیا دی ونه وای چې دغه د دخان مثال د غیر لفظي د پاره غلط دی تی به پوسول د دخان څخه مراد دغه د دخان مصداق دی طالبان په فضا کې دود پورته کېدی نو عقل دا وایي چې دلته ورسته که ور نه وای دا دود د چی شي دا غي دی کړي خیر خدا شپږ اقسام د دلالت دا درې غیر لفظي د فارغ درې د لفظي د فارغ غیر لفظي تفریل تراغو نو زموږ مقصد تعلق نه نس دغه لفظي چراواخه په دې کې ام هغه عقلي او طبيعي چې دی هغه زموږ مرول هغه مقصد تعلق نه پرنس بلکې یوازې دلالت لفظي وضعي پر تعلق زموږ تشنس غرض نس هغه دلالت لفظي وضعي چې دی هغه بیا خپل فزان کې بار درې قسم دی مړول مطابقي دي تضمني دي او التزامي دي که ټول لفظ پر ټول معنا دلالت وکړي دغه تدی دلالت مطابقي وای او دا دلالت چې مطابقي بولی تسمیه د مسبب په اسم د سبب سره سبب د دلالت یا د مطابقت د لفظ د معنا او که لفظ دلالت د هغه معنا موضوع له پر جزو کوي دې ته دوی تزمنی دلالت وایي ولی خو مدلول په زمن کې دغه دی مرل د موضوع له دی دا مدلول معنا په زمن کې د موضوع له معنا سره ځکه ته زمنی ورته وای او کله پس دلالت وکي پر خارج د ما وجله دې ته التزامي بیا وای ولی خدا خارج د ما وجله چې دی د موضوع له سره لزوم لري کم لزوم لري هغه به پر مخ کو لزوم ورسره لري ځکه د لته التزامي ورته وای نو دلته وس تقسیم د اغلب زدال بالوضع کوي طالبان په پوهیږي وضع اختي پیژني د لفظ مې در وشو په لغت په اصطلاح تقسیم یې درته وکړي په شپږو اقسامو کې دا یو قسم را دی چې لفظ دال بالوضع چې لفظ مې وایه غیر لفظي درې اقسام وته چې دا دال بالوضع وایم نو به طبيعي او عقلي په وباسم وضع ختی ته معلومه ده په نحو کې په لغت کې نهادن ته ویل کیږي دا یو شوول په اصطلاح کې تخصیص شیئن بشیئن بحيث متى اطلق شيء الاول فهم منه المعنى دا تخصیص ته یو شي تر بل شي پرې چې دا اول شی مطلق ذکر سي دوم جنې فهميږي و دغه تمر چې شي وځه ویل کیږي چې دا دمر الانسان تخصیص پر حیوان ناطق تا وک چې انسان ذکر کې حیوان ناطق چې نه فهمین او انسان د حیوان ناطق ته پاره وځه نو دغه دال بل وضع دی وسوي شي وجه صوت وجه درو اقسام نو ثم ورست اللفظ دا لفظ الدال چې دلت کوي بل وضع دا بنو دال ادال وی اما یا پر تمام موجله د لفظ دا د لفظ پر تمام موجله بدل دغه نو مسما بی بالمطابقتين په دلته مطابقت به دا نو مسما په چا دی په دلته مطابقت ناکت بیا وای لم یقل د شنو ویل چې پر کل موضوع له یا پر جميع موضوع له یې نو ویل تمام یو وای دی ویل ان هاذین اللفظین دغه دوه لفظ چې جمع او کل دي دا مشعران بالترکیب دا اشعار د ترکیب راولي اشعار د اجزاء سره راولي چې اجزاء سره مرکب سوي نو فلا يشمل نو شمول کلمه هغه لره وځي چې واز سوی وي د بسائط د پار لکه لفظ د الله دا د الله مر لفظ پر خپل معنی یې دلالت مطابق دی لیکن که جمعی یا کل لفظ وای بیا د مطابقی تعریف نه ورته شاملی ولی پدې چې هغه کل او جمعی اشعار د هغه مر ول اشعار راولي طالبانو د ترکیب است ترکیب په علاقه یا دا خلاص بخلاف التمام دا تمام لفظ اشعار د ترکیب راولینه د اجزا او سینه راولي اجزا جن لري ام تا مرتویل کیږي کل نور تویل کیږي چې اجزا ونه لري جميعا ورته ویل کیږي چې افراد او اجزا ونه لري په پویل دا مسما په مطابق دي او یا بدا لفظ دال بالوضع دال على جزئه پر جز د موضوع له دغه بیا مسما دي بالتزمن په تزمن دې ته دلت تزمن وایي شنی نقطه دا ویل کون المدلول په زمن کې د موضوع له دي چې وو هغه موضوع له باره حیوان ناچک دی چې یوازې پر حیوان دال بولې په زمن کې راوي ناچک یا یوازې پر ناچک دال بولې په زمن کې د حیوان ناچک یا په بغل کې بل نقطه ده وای وای ته زمون در لغت ته زمون په لغت چیزی را در بغل گرفتن یو شی په دې بغل کې نیول خو سګي دی یو ګوله ډوډۍ په بغل کې نیول د رواني خوري دا ته ویل کی او په اصطلاح دلالت تلفظ دی پر جز د ما وجله چې مدلوله معنا د موضوع له جز د انسان موضوع له حیوان ناطق دی مدلول یې ته واځي حیوان وګوري واځي ناطق وګوري دا ته ویل کی په پیر دا خلاص نو ان کان کچيري له دلر جزو او نو کې جز نه درلودي دا علت ته زمونی دلالت راتلای طالبان لاندې نو لوړه نقطه ور سره وای وای پیه په دغه تور کې چې ان کان له جزء احتراج د نقطې څخه وکړي ولانه دا نقطه خلا يكون ندي لها دې لره جز نو په کان دی دلالت او عدالت نقطې پر اخر د خط دا مطابق دی ولا تكون تزمننا جز نه لري خیر والاولاد چې دینو التمثيل دا مثال ویل دی په لفظ د الله دا د الله په لفظ چې مثال ویل سوی دا به اولا وای په پویری الموضوع چې وزه دی د اغزات چې مقدسه ده پاره کما لا يخفى دا خبره خفینه دا لفظ د الله چې د کوم مقدس ذات د پاره وزه دی په مقدس ذات کې اجزا ستا هیڅ بیا د راته و نه وای دا کوسګي لفظ د الله وزه دی ذات چې مقدسه ذات خو آدی زال دی الف دی چی ده الف لام دی میم دی قاف دی سین دی چی ده ذات المقدسه دغه نه چا ځان لري یا ان خود د ذات مقدسه هغه څوک مراد دی مصداق دا الله لفظ چې د چا د پاره وازي دا غسونه خو تعبیر په لفظ درته کومه په ذات مقدسه می تعبیر درته کړی په دغه کې نو اوس اجزا په ذات کې د پروردګار سره عباره دلته ته زمونږ دلالت جوړېدلی شي یا دا د نقطې مثال چې دی وی ویلې دی دا اولانه ولې نقطه چې شته ویل کېږي آخر د خط دا خو اجزاء آدی لري یو جز اخر دی یو جز خط چې بیا نو د شي جواب کوي چې یار دا اخر مضاف و خط ته دی خط مضاف الیه دی دا اخر مقید په قید خط دی قید خارج دی نو یوازې اخر معنا سوله بارن و آج اجزان دی پکشی چې بیا نو د شوا چې مور ول دغه آخر چې خو مجزات الف دی حمزه دی ولار په الف دی خې دریر فیر او کده شوا مچ دغه آخر د خط څخه مراد هغه مصداق دی بیا په نقطه کې اجزا سته نو دغه سوال ولو کواردیږي پر نقطه باندې یو اړه د په هغه کې چې هغه قید خارج او یا په اعتبار د مصداق د اخر د خط مصداق په مراد دا خط شروع خواخه اخري جز چې بار تقسیم نه پکښ راځي دا غته وکړي نقطه نو بار ځکه ناکت او لا تورې ویلي سواد نه دی ویلي دا د نکتی مثال هم لګېدلای شي خو هغه لفظ د علاج پر کم شي دلالت کوي په هغه کې چې اجزا نسته هغه ډېر ظاهر و یقیني وي ځکه هغه مثال نو تر دغه اولاد په دې د نکتی مثال نو هم سړی جوړولای شي طالبان په پوهېږ په دغه اعتبار لکه ما چې درته جوړ کړي یا هغه لري خبره چې په دل میزان کې براش په اول طرف کې هغه بنو بیا لته ګورو طالبان چې دغه نقطه خو نه بار ده یو مقولې ده چې د اری مقولې بولې مو نو خو جنس علی پیدا کی فصل خامخا وای جنس فصل پیدا کی ترکیب پکشرالی زینی زینی ترکیب مستلزم ترکیب خارجي لري نو خارجي ترکیب پکشي کې نو بار ده مثال د تضمنی لپاره ومدا مثال د هغه چې د اعتراض په دې امکان له جزءا کې د دغه سنس کېدل په دې کې اجزا راځي ماغه خو نو بیا نو پیلری خبره ده دلته دا د لغت په اعتبار خص په دا نقطه سنا څه پوسول او یا بدال وی د غلط دغری او یا بدال لفظ دال بالوضع دال علامه پر هغه چا یلازمو چې لازم وي هو د دې ماوجله سره چې ورسره لازم د ماوجله سره وي په زین دا بیا مستما کیږي په التزام باندې دې ته دلت التزامي وای نقطه وای وای قیل یو چا وی دی لکه کوسګی ویلی ما لم یقل ولی د شنو ویل چې باللزم دا مستما په لزم دی توا په التزام دی لزوم د مجرد د باب مستر التزام د مسجد د باب مستر دا مسجد ولی ذکر کوي چې مجرد نه ذکر کوي او هو هغه مستر د مجرد دی دا لزوم قلنا موږ وایو هو ادا التزام هو لزوم دی سره د زیادت معنا التزام خو بیرته دا غل لزوم دی سره د زیادت د معنا زیادت معنا چې د کوم ځای وفهمو خطوا مسجد دی مجید کې به زیادت تر مجرد نه وي د شي وای او یا دا وایم چې ان زیادت د بنا د نت پر زیادت معنا خامخا کی لکه انسان مثال یاد فانه دا انسان يدل دلت کی پر حیوان ناطق بالمطابقه ولل موافقه اللفظ والمعنى لفظ معنا سر موافق سول ټول لفظ پر ټول معنا دلالت وکړي تطبیق را لې کنه داغه تطبیق سبب د جدلت امول کلوړه نقطه چوي یعنی دا بالمطابقت یعنی زموږ مراد یو په مطابقت سره موافقت مراد دغه مطابقی معنا دا موافقت دی طالبان دا دغه دی مرو او بسببها په سبب دغه مطابقت یتاک ثابت شو دلت ماوی کې د لپل چې انسان او د معنا چا و ناتک نو په یسما مسما کی دا دلت په پیر مسببا په اسم باندې دا هغه سبب اني چې مطابقت یعنی دلالت مسبب دی او مطابقت یې سبب دی نو تسمیه د سبب په اسم د مسبب یا تسمیه د مسبب په اسم د سبب سوی سبب د دلالت موافقت دی اوس دې مسبب ته چې دا دلالت دی و دې ته مې مطابقي ووایه مطابقي خو نوم د چا او د سبب و د دې مطابقت په وجه د مطابقت په سبب باندې انسان پر حیواناتک دلالت وکړي وزدا دلالت ته موږ مطابقي وایم مطابقي خو معنا موافقت موافقت خو اصلا د سبب نوم وو اوس په پر مسبب باندې شي والا احدهما پر یو باندې چې حیوان یا ناتک دی په زمن کې د کل موضوع له دا نو بیا ته زمونی سو چې دلالت یوازې پر حیوان و په زمن کې دا و ناتک نه و بیا مطابقت د تجین جوړیږي نقطه وای سمیت مسما کی التزامی لکون الدلالت په سبب د لزوم ذهنی دی خو دغه دلالت د لزوم ذهنی په سبب وو ځکه التزامی ورته ویل دا خلاص سیراسی طالبان وحشوت دی وای وای اعلم فوس ان الدلالت لفظی وضعی على ثلاث اقسام درې قسم دي مطابقي تضمني التزامي مطابقي په لغت موافقت ته ویل کیږي يقال يقال واي يقال كده په عرب والطابق النعل بالنعل دا به دوی څه وخت اذا توافقا چې دا دوا نعل به سره موافق سول بار به طابق النعل نعل دا خلاص نو په تسمیه دلته مطابقي مطابقتا په مطابقي دا لتوافق لفظ والمعنى د جات سره د موافقت د لفظ د معنا دی په کلیت او په تمامیت تمامیت یې پر عطف کې د کلیت یې تمامیت مراد ولې که پر کل د موزل او یا پر جميع و بیا خپل په صد علا شمول لکونو کې د توې او هو داغه مسابقت سبب دی او هو داغه سبب د فار دلالت دی تعلیم دا توافق سبب د دلالت دی د دلت تلفظ پر معنا نو په سمیه مسما کې مسبب په اسم د سبب طالبانو دا مطابقت سبب د دلالت وس دلالت ته مطابقي وای نو د سبب نوم نه دی پریش اول تزمن په لغت هو دا تزمن انجراج ته ویل کی دا درجول د یک شی په بل ای چیزی را شی در بغل گرفتن نو په تسمیه د دلالت تزمنی په تزمن لانه ان درج من درج کړی دی جز په زمن کې د کل وهو داغه سبب د دلالت تلفظ دی پر جز موجلو نو په سمیه مسما کې بیا مسبب په اسم د سبب ها هنا دلته ایزن دلته ماغه خبر فالدالت لفظي دی وان لم يكن كنو دا الدال دال لفظي دغه د لفظ لفظ فالدالت غیر لفظي دی ثم دالت لفظي بیا على ثلاث اقسام درې قسم دي وضعي عقلي تبعي دي فاللفظي چې دي ها فاللفظي وضعي لکه دلت لفظ د زید پر حیوان ناطق مع هاذا التشخص باندې فالدال لفظ د زید ووزي واستوي د حیواناتیک ماده تشخص لپاره او لفظي عقلي بیا لکه د لفظ لفظ د دی المسموع چواوري دی من وراء الجدار د شاسه د جواله چې هغه لافظ نه ویني دا د لفظ کې پروجد د لافظ ان لفظ د دی خلم یو ځانه دی واستوي د دلت لپاره پروجد د لافظ دی لپاره خواز نه راغلی بل يدل دلت کی علی پر جلافظ باندې د قبلیه سره د دلالت د اثر دی پر موثر باندې نو اثر د لفظ په موثر دا خو عقلی وي نو امر ویل نو بل يدل دلت کې علی پر د بل عقل واللفظي تبعینه لکه د لفظ اوح اوح رواجه د صدر ان لفظ د اوح اوح چې دی لم یوزانه دی واستوي لواجه الصدر د فار د درد شنه او لم يدل دلت هم نکی رواجه باندې د صدر بل عقل نو فعول معلومه انه دا لفظ د اوح اوح يدل دلت علی پر یوجه د صدر بالطبع دا بالطبع د لفظ څه مطلب دی یعنی ان طبیعت د لافظ تقتضي تقاضا کوي صدور د دغه لفظ عند عروج په وخت کې د عارضېدلو وجع اغدر صدر لره والمراد په دلت سره چې منقسم مطابقي او تزمني او التزامي تري هغه دلت لفظي وضعي دي لا غیر بل یو نه دي لا غیر لفظي نه دي طالبان ولې بحث موږ په الفاظو کې دی چې دال پر معنی وي لا نه دی زموږ بحث په غیر کې د الفاظ ولا په غیر کې د هغه لفظي په غیر یا ولا په غیر کې د هغه وضعي د لفظي څخه چې طبي او عقلي دی په هغه کې من ولې عقلي او طبي چې یختلفان مختلف کیږي په اعتبار د عقول او د تبائع او الوضعي چې ففعل لا يختلف هغه کې اختلاف نه راځي نو په لفظ دال پر تمام وجله باندې یسمى مسما کیږي دلالته دا دلالت یې د بیا سره شرک شي دلالت المطابقه ورته وایي ها ولي تطابق اللفظ والمعنى لفظ معنا سره موافق او لفظ دال پر جز د موجله لکه دلالت انسان پر حیوان او یا پر ناطق باندې دا مر وای مر یسمع مسماکیل دلالتو دغه دلت یې دلت بالتزمن ساکیل ولی مدلول په زمن کې د معنی موضوع هدي او لفظ دال پر هغه خارج د موضوع اوس چې لازم یې د موضوع سره لکه دلت انسان پر قابل العلم او پر صنعت الكتابت دا یسمع مسماکیل په التزام باندې ولی مدلول هو مدلول د دې لفظ چې انسان دی چې هغه مدلول یې قابل علم سره کتابت دا لازم د موضوع له سره چې موضوع له حیوان ناطق دي طالبان دا خلاص او په سیا شاور سره وای اللزم على نوعين پر دوه قسم احدهما لزوم بیان معنی یا خاص په دا ځای نه سی پوتای ګوري تی دا د لزوم بیان وکي دا اشی خبره څه کوتا کړل خبره یو لږ کمزورې کړل طالبان دا لزوم نه دی طالبانو لزوم دا موږ وایو موږ درې قسمه دي لزوم درې قسمه دي یو لازم الماهیت دی یو لازم الوجود خارجي دی یو لازم الوجود ذهني دی طالبان دا لزوم درې قسمه دي لازم الماهیت لازم الوجود ذهني لازم الوجود خارجي د پای د پای وخت دا لازم الوجود خارجي چی ته ویل کیږي چې لازم د ملزم سره لزم لري الته که ملزم وجود په خارج کې پیدا کی دا ته لازم خارجي وي دغه دی لزم خارجي وي کی لکه سوا د حبشي سره دا مثال چې حبشي وجود په خارج کې پیدا کی بیا به نو سوا د سره وي تی به فوس ورس نو کده شوی چې دا خارج ته مر ویل مر د جس حبشي وجود نه یې سوی په زین کې ابيض هم متصور والي دا یو وجود زینی بیا وجه ته ویل کیږي چې دا د لازم وجود د ملزم سره التوي چې ملزم زین کې وي بار دی وسر لازم یو مثال واس لکه نوعیت د انسان سره انسان چې زین تراسین و بار نوع او سره لازمه په خارج کې خدا کوسګي دي دا فرد دي طالبان دا اوس نوع ده نوع دغه شکې دي طالبان دی په پوزر مر ویل مر ول دا دغه چې دی لازم وجود ځینی خو دې ته ویل کی چې هغه مر ول په ځین کې وجود پیدا کی بیا لازم لزوم ورسره لري لکه نوعیت د انسان سره دا نوعیت د انسان سره الته لازم دی چې انسان په ذهن کې وي که خارج تر اوځي بیا خو نو فرد مشخص جز دی یو فرد وی طالبان دا غي دی کړل لازم الماهیت بیا وجه ته وی کی تعلق به ظرفین دون ظرفین نه لري تعلق تر یو ظرف او تر بل ظرف نه لري لکه خارجي چې تر خارجي درلودي ذهني تر ذهنه درلودي یا که په خارج کې ویم بس تا لازم د ملزم سره لازم که په زین کې ویم هغه لکه زوجیت ته اربعه وسه یا فردیت ته ثلاثه وسره مثلا اوس نو اربعه که په خارج کې دا اربعه وي ام زوج که زین ته دا اربعه ولاړه ام زوج دا غي دي کنه نو مطلق کې لزم خو یوار دغه درې قسم بیا د دې څخه بغیر دویم تقسیم د مطلق کې لزوم بیا کیږي ولازم بیان و غیر بیان لازم بیان او غیر بیان دې ته ویل کی لازم غیر بیان دې ته ویل کی چې دا د لازم لزوم د ملزوم سره دا موقوف پر واوستې باندې دا غیر بیان لکه حدث عالم لکه حدث لازم دی د عالم سره دا موقوف پر واوستي دی او متغیر دی عالم ار متغیر حادث نو عالم حادث دی حدث عالم سر لازم موقوف پر واوستي دی دغه ته لزوم غیر بیان وای او کدا لازم لزوم د ملزوم سره توقف پر واوسته نه درلودي دا نو عبارت بیان دی ورته وای دا لزوم بیان بیا خپل په ځان کې پر دوه قسمه یو لزم بیان په معنی اخص دی یو لزم بیان په معنی عام دی طالبان لزوم بیان په معنی اخص وجه ته ویل کیږي تصور د ملزم دی وکي بس دغه کفایت کوي په یقین کې د عقل پر لزوم په مابین کې د لازم او د ملزم د لازم تصور دی نه دی کړی کوڅګه یواز د ملزم تصور چوکه بس دا کفایت په دې کې وی چې ای لازمه څه دغه منظومه سره لزوم دي لزوم لري او لزوم بیان په معنی عام بیا دې ته ویل کیږي چې تصور د لازم وکي تصور د ملزم وکي اوس عقل یقین کی پر دې چې ای لازمه څه دغه منظومه سره لزوم لري چې یوازې تصور د ملزوم وکي هغه کفایت په دا مړول جزم کې د عقل لکی په لزوم نو دا ته بیا لزوم بیان په معنی عام وای اوس نو په دغه دلیل چې التزامي طالبان د هغه اول قسم درې لزوموس لزوم الماهیت لزوم زینی لزوم خارجي نو که لزوم لزوم زینی شرط لزوم زینی وای خارج چې موږ لزوم ولري کنه ولري پروانه لزومی زینی غواړي لزومی زینی نو کوم لزومی زینی دی بیان دی که غیر بیان بیان بیان غواړي په بیان کم یو غواړي بیان په معنی اخص غواړي که بیان په معنی عام غواړي نو اختلاف جمهور علما پر دې دي چې بیان په معنی اخص غواړي امام مذهب دا دی چې لزوم بیان په معنی عام غواړي دا به نو بیا ورسته خبره د طالبان خو صرف دا درته معلومه سول چې په دلت التزامي کې په دې درو لزومو کې کم لزوم دی زینی په دې زینی کې بیان دی که غیر بیان دی بیان په بیان کې بیا بیان په معنی اخص دی که په معنی عام او اختلاف بعضی بیان په معنی اخص بولی بعضی بیان په معنی عام بولی خبره دا غشته تک و تا کړی د تی راضی د اللزم علی نوعین احد ما یو لزم بیان په معنی اخص هو هغه انداز چې کونی وي تصور د امر خارجي لازم د تصور سره د مستمع چې ما چې د مستمع تصور وکي د هغه دغه د لازم خارجي د خپل سره والثاني لزوم بین په معنی عمل وو هغه انداز چې تصور تصور د مسما کې پزین تصور د امر خارجي کې اوس په یجزم عقل یقین کې عقل فلزم بینهما نو فلا يعلمون معنیش ان ايهما کم یو د دغه دوه سمرا دی ها هنا د په د په د پکړ دی سید داغه په شرک خپل د هاذ کتاب د فارغ چي چې مشهور په مری ساغوجی ده هغه د پکړه دغه اشتباه ده چې کم یو معتبر دی بقولی په دې کو سره اي يمنع د چې الفاظ الته ویلي وي اي يمنعو داغه مطلب دا دی یعنی انا معتبر په دله التزامي هو لزومي بین په معنای اخص دی لزومي زینی بین په معنای اخص دی دا یو تور بیا تو سره شرط دا خلاص نو موږ الاقول زوایم قال هذا بنا بردغنو يشكل مشكل صبر مثال د متن چې دلت التزامي د پاره ولي ولې بدا حتن بدایي د چې انا ليس نست ما بين کې انسان او د قابل علم او د سنت الكتابت لزم بین په معنی اخص نست نو پر ثواب انداز چې معتبر فيها فدغه مجول دلت التزامي پنيز د مصنف هو لزم بيان په معنی عام معتبر دی لکه داغه مذهب د امام راضي دی دا خلاص د یو لم یشترط شرط نه کی دا لزومی خارجي وي نه کی شرط طالبان چې لزومی زینی شرط و دلیل دا لأن الالتزام د التزام متحقق بدون وبيل مر لزومی خارجي لکه فعام یک د امی معنا عدم د بصر په فعل عدم د بصر دی اوس نو په دې موږ د امی سره د عدم سره دا بصر په خارج کې معانده نه لري په ذهن کې موږ د امی معنا بلا بصر کولای شي د دې عدم موږ تصور بلا بصر کولای شي کوي شي دا دیواله تم باید اما وي لیکن دته د شان خو بسر نس نو خو عدم د بسر دی چې د شان نو بسر وي په خارج کې د دې عمي او د بسر په مابین کې معندنه نه لیکن په ځین کې لزوم ځین نه انه يدل دلالت کې د عام پر بسر بالالتزام ولانه د عام عدم عدم مخصوص دي چې مضاف دي په پوری المضاف الیه دا عدم د بستر نه دی دغه دی هغه عدم مخصوص دی والمضاف الیه چې هغه بستر دی هغه خارج دی سره د معاندې بینهما په به کې په خارج کې مال اخته خارج کې معانده ده په هغه لزوم زینی سته دغه د التزامي دوی بوي نو که لزوم زی خارجي می شرط کړه وای بیا به یو ځای شرط نه وای مشروط لاشنی براغلی وای نو مې زه کتل چې زمرو هغه لزومي خارجي شر یو مخکې بل شرطه کنه نشته زی